ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا عبده ورسوله رب العالمین انسان ته فرمایي چې انسان پر مخ د ځمکې چې ګرځې نو په کبر او په لویه مه ګرځه عاجزي کوه او په عاجزۍ په مخ د ځمکه ګرځه که ته ډېر هم لویي وکړې او ځان پسې خپې راکاږې او دا سر اوچت اوچت کې نو نه په دې خپو د ځمکه شلولی شي او نه په دې سر اسمان ته رسېدی شي زما وروڼو لویي د الله خاصیت دی د الله جامه ده یو حدیث قدسی کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د الله نه نقل کوي چې الکبریا او ردائی الله فرمایي لوی زما صادر دی دا زما جامه ده او یو بل حدیث کې راځي چې څوک ما سره زما په جامه کې جنگ کوي او ځان شریکوي نو ذلیل به کم که یو انسان د کبر دعوه کوي د لویې دعوه کوي او ځان په دغه لویۍ کې د الله سره برابروي، الله وایي، زه به یې رسوا کړم، ذلیل به یې کړم. لویي الله سره ښایېږي، عاجزي انسان سره ښایېږي. انسان په یو یو ګړۍ کې الله ته محتاج دی. خوراک کې الله ته محتاج، څښاک کې الله ته محتاج، ګرځېدو کې الله ته محتاج، عزت کې الله ته محتاج، په بیمارۍ او جوړوالي کې الله ته محتاجه، په بچو کې الله ته محتاجه، نو چې هر کله په یو یو ګړۍ او په یو یو قدم انسان محتاجه شو، دی به څه کبر وکړي؟ کبر د هغه ذات سره ښایېږي چې په چا بیماري نه راځي، په چا تکلیف نه راځي، په چا غم نه راځي، څوک بل ته محتاجه نی، هغه سره لویي مناسبه ده هغه د رب العالمین مبارک ذات دی انسان له هیڅ قسمه لویی نه ده پکار زما رونو کومو قومونو چې لویی کړی ده په خپل خپل دور کې الله را نیولی دی او داسې ذلیل کړی دی چې تر ننه پورې مثال نشته عادیان رالل ثمودیان صالح علیه السلام او قوم او د موسی علیه السلام قوم فرعون څونه لوی وکړه وی انا ربکم الاعلى قوم ته وی تاسو خدایم او هغه رب نه چې را کوټي ویلوی رب دومره غټه دعوه وکړه الله داسې ذلیل ک دریاب ته وغورځو غر کې ک ترننه پورې په عجایبګرد مصر کې د هغه جوسه پرته ده، ډانچه د عبرت لپاره خلک ورته ګوري، چینجو پکې بعضې ځای نه خوړلي دي او سپیره ډانچه یې نن هم د عبرت لپاره پرته ده. نمرود ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ وایي، زه خدای یم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خدای خو مړ کول او ژمدي کول کوي، وایي دا خو زه هم کولی شم. وایي ته به څنګه کوې؟ سړی او لېږه جېل ته وي او قېدي چې د پانسۍ او کمپي شوي راولې وي دا خو راته پته ده چې دا سبا پانسي کېږي وي او وي دا مې خوشې که ځه دا مړ او ما جمدې که او یو بي ګناه سړی یې بازار کې رونیو او په توره یې تې سر وو وي دا جمدې او مړ مې که دا ګوره قمقلتوب دی د الله هغه مړي جمدي کول داسې نه دي. چې یو سړي باندې د پانسۍ حکم شوی دی او ته جمدې کې دا چې له چا نه سر پرېښوده دا جمدې که که ایمان الله خو داسې مړي جمدي کوي د الله خو داسې طاقت دی حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د رب العالمین نه تپوس کوي رب ارینی کیف تحیی الموتا الله دا خو راته وښایه چې دا مړي به څنګه جمدي کوي قرآن حکیم کې الله فرمایي، پروردګار ورته وفرمایل، وی څلور مارغان ځان سره راواله، فخذ اربعة من الطیر، څلور مارغان ځان سره بلد کړه. څلور مارغان یې ځان سره بلد کړل، وی اوس دا ټول حلال کړه او ټوټې ټوټې یې کړه. هغه مارغان یې څلور واړه حلال کړل او ټوټې ټوټې یې کړل. سرونه وله مه پرې کوه، ځان سره کېږده. ښه الله! وی اوس ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا لږه لږه قیمه راواله او په دې غرونو یې خوره کړه. د هغه څلورو مارغانو هغه لږه لږه قیمه یې په یو یو غر پوټې پوټې کېښودله. وی ثم ادعهن یأتینک سعیا اوس ورته اواز وکړه نو پته به درته ولګي. نو ابراهیم علیه السلام اواز وکړ هغه مارغانو ته، د ده خواله به هغه د غوښو د بڼو هغه وړې وړې ټوټې او ذرې راتلې، او د کوم مارغه چې کوم عیسه وه او کوم یې وجود و، سر پورې به پرې وس کېدلې، څلور واره مارغان واپس جمدي شو او والوتل وتښتېدل. الله داسې جمدي کول کوي. د قیامت په ورځ الله ذوالجلال به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلۍ ووهه، شپېلۍ به ووایي، دا په اربونو او په کربونو مخلوق د الله چې څومره په دې ځمکه پروت دی، یوازې انسان نه، ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د جهان بې وقوف خر دی. وی زما رب خو دا نور د مشرق نه راخېژی ځه تې د مغرب نه راوخېژوه فبهت الذي بس دقه ځای کې پوه شو چې دا ما څه وکړل زه خو واقعي داسې نشم کولی دا نور الله د مشرق نه راخېژی زه خو د مغرب نه نشم راخېژولی هغه نمرود چې د خدای دعوی وکړه هغه نمرود چه وی زه مړی جمدی کولی شم او جمدی مړه کولی شم الله هغه سره څه وکړل یو رکوټی غوندی معاش یی الله تعالی د هغه په سپیمه ور دننه کړ په سپیمه او بیا د هغه ما چالو کو یی رکوټی معاش یو په سپیمه باندی ور دننه شو د هغه علاج ډاکټرانو طبیبانو سره نو دی سره بس کو هیڅ علاج یې نو اخر کې الله ګوره چې الله وی څوک ما سره زما په جامه کې جنگ کوي رسوا کوم به اخر کې الله رسوا کړ یو نوکر یې ځان ته کېنو نو هغه سره به یو شی و هغې باندې به یې وهه نو چې هغې باندې به یې وله دا تندې او دا سر وو نو د ده هغه ماشې به نه رپېده د ده وجود به دړ نه کو نو لږ په قلار به او چې هغه به هغه غزار بند کړ نو ده بیا چغې کړې ویشا او بیا بنګار دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله ته زیات نږدې بل څوک نو شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار د ټولو رسولانو سردار لوی پکې دومره نه و قسم په الله کې لوی پکې ډیره انتهایی عاجزي د بخاری شریف حدیث دی یو ځای کې د جهاد نه را روان و یو ځای کې دمه کوله یو بانډیسی راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک یو څادر د ځان نه تاو کړی او غټ څادر و هغې بانډیسی دا څادر کلک ونیو او ریخ کړ دومره زور یې نبي علیه السلام له ورکړ صحابي وایي چې په دې اوږه باندې په دې سټې د هغه څادر د غاړې پټه جوړه شوه او بانډیسی ورته څه وایي؟ وایي شابه د الله په مال کې ماله میسه راکړه، ماله خو دې څه رانه کړل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته موسکی شو، څادر خو پرېږده که نه، موسکی شو او صحابو ته یې حکم وکړ دې بانډیسی له څه شی ورکړي چې دی خوشحاله شي. دا د هغه عاجزي وه. یو سړی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ناست و. په نبي علیه السلام یې قرض پورې قرض زید ابن دسنه وروسته بیا مسلمان شوی دی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی زما غ قرض راک اوس قرض کې لا دوه څلور ورځې نیټه شته نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ملګري ستا په قرض کې خو لا یو څو ورځې شته یهودي وخه وی تاسو هم دقه چل کوئ د خلکو نه قرض والی او بیا نه ورکوئ او ایست عبدالمطلب اولاد ټول هم داسې وی صاحب ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي او بې ادبي دې کوي؟ وی نه عمره تا به ده ته هم نصیحت کړی و ما ته به دې هم کړی و. ګوره داسې ښکلی پیغمبر عجز طبیعت ده ته به دې هم نصیحت کړی و چې یار وروره قرض غواړې نو په طریقه غواړه او ستغې مه وایه. او عمره ماته به دې هم نصیحت کړی وو زه هم ستا د نصیحت محتاجه وم ماته به دې وې چې د الله رسوله چا نه قرض والې یو پنځه روځې مخکې وله تیار ساته ده ته به دې هم کړی وو ماته هم لاړ شه د ده چې څومره قرض دې هم وله ورکه او د هغې نه زیات وله ورکه. عمر فاروق ورسره شو ا سړی یې بیت المال ته روان کړو عمر فاروق ورته وایي چې ګوره دومره د نبی علیه السلام بیا ادبي وکړله ا سړی ورته وایي عمره ما پیژنې وی نه وی زه زید ابن دسنه یم وی د یهودیانو هغه لوی ملا یې په نوم خو یې پېژنده، وې او نو وې تا له دا مناسب و چې زموږ د پېغمبر دومره بې عزتي دې وکړله؟ وې عمره! وې ما په خپلو کتابونو کې، پخوانو کتابونو کې د آخرې زمانې د پېغمبر صفتونه لیدي وو. ما په ده کې ټول پیدا کړي وو، یو درې صفته مې په کې نه وو موندلې، نن مې هغه کتل. یو صفت دا، چې د اخر زمانې د پېغمبر به دا صفت وي چې څومره ورسره څوک سختې کوي او د جاهلیت ورسره کوي او زیاتې کوي دی به د جاهلیت جواب په جاهلیت نه ورکوي د کنځلو جواب به په کنځلو نه ورکوي د پړق جواب به په پړق نه ورکوي دی به عفو کوي دویم دی به ډېر زیات صابر وي صبر به کوي دا دویم صفت تو پکې دریم د دی وی کبر او لوی به پکې نه نو عمر دا چې ما بیا ادبی کوله دا درې صفاتونه مې پکې پیدا کول واقعي ما پکې هغه درې واړه صفاتونه ومونتل ما ورته څونه سپکې ووې او هغه ما ته د هغې مقابله کې خنده وکړه ما تکلیفونه ورکړل، د نیکه نوم مې ورته واخیست، هغه صبر وکړ او ما لویي وکړه، کبر مې وکړ، هغه ډېره انتهايي عاجزي وکړه، ځه چې ځو عمره، دا درې صفتونه مې پکې کتل، مکې مې وموندل، ما سره لاړ شه او زما په مسلمانۍ ګواه شه، راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ته، وې د الله رسوله! دا د درې واړو صفتونو خلاصه جزي ده. د الله رسوله! زموږ په کتابونو کې ستا متعلق چې کوم صفتونه وو، یو پکې دا وو چې ته به صبر کوې، چا ته به د ستغې جواب په ستغه نه ورکوې، کبر به نه کوې، لويي به نه کوې، عاجزي به کوې، ما درې واړه صفتونه در کې وموندل، بس زه مسلمانېږم، لاس را، لاس یې ورکړ او په هغه وخت رب العالمین مسلمان کړ. حضرت عائشې صدیقې رضی الله عنها د نبی علیه السلام مبارک د وفات نه وروسته دوه څادره راوویستل او صحابو ته یې وښول. وې عایشې دا څه دي؟ وې دا هغه جامې دي چې د دواړو جهانو مبارک سردار پکې د دنیا نه اخرت ته سفر کړی دی. په دې کې ساه مبارکه وتې ده. صحابي وایي چې مې ورته وکتل نو غټ څادر و، دروند، کلک، او د پرتوګ په ځای چې کوم لنګ والی و، چې هغې څادر ته مې وکتل، نو ټوټې ورته لګېدلې وې، ټوکړې ټوکړې ورته لګېدلې وې، ټوکړې ورته ګنډلې شوې وې. دا د حضور پاک مبارک عاجزي وه. یو بي بي وله یو څادر راوړ، دا نه چې څادرونه به وو نه، یو بي بي وله څادر راوړ، ډېر اعلی قیمتي څادر او بیا په دې غاړو کې یې وله پټې جوړې کړې وې په خپلو ګوتې پکې ولا ګلکاري کړې وه نبی علیه السلام له راوړي د الله رسوله دا صادر مې تاله راوړه او دا, دا, دا غالي چې کمی دي دا پلوس کې په دې ګورې ما په خپل لاسونو دا ګلونه جوړ کړی دي او دا الله رسول زه به راته پسروم چې څوک چاله تحفه راوړي او دا هغه مخکې استعمال کینو دا الله رسول زه به یې راته په سر وم. نبي علیه السلام مبارک ورته محتاج و، ځکه چې بل څادر یې شلېدلی و. هغه یې کوز کړ او دا څادر یې واغوست او ډېر خشته ورسره ښکارېده. هغه ښځه لاړه. چې هغه ښځه لاړه، یو صحابي ورپاڅېد، وې د الله رسوله دا څادر ماله راکړه. زر نبي علیه السلام مبارک کور ته ننوت. هغه زوړ څادر یې بیا را په اوږه کې ویچاو او دغه څادر یې ونغښت. او بار یې راوړ ا صحابي ته نورو صحابه وي ښه دی ونه کړل بد دی وکړل ګوره تا ته پته وه چې د نبي علیه السلام مبارک ورته حاجت و خوشحاله شو ورته او هغه سره څونه ښکلی ښکاره شو د هغه وجود هم ښه شته او څادر هم ښه شته او چې میلمانه راځي او دا ښکلې څادر یې په سر وي موږ پرې ډولي ښکارو نبی علیه السلام پې ښه شته ښکاري وې ښه دې ونه کړل چې دې ترې وغوښتل ځکه تا ته پته ده چې د نبي علیه السلام نه څوک چې وغواړي نو منې کوي یې نه تاله به اوس درکړي تا سره ښه نه ښکاري او نبي علیه السلام مبارک سره ښه ښکارېده نبي علیه السلام کور ته ننوت ازور څادر یې واغوسته او هغه یې ونغښت راویوړ هغه صحابي له یې ورکړې ها واله چې صحابه او دغه بل صحابي ملامته کړ هغه وی قسم په الله چې ما ته دېله نه دی غوښتی چې زه دې په سر وم دا ما دېله غوښته چې دا د مرګ په وخت کې زما کفن شي چې د نبي علیه السلام په وجود ولګېد چې زما کفن شي وی همغسې وشوه هغه صحابي چې بیا مړ شو هم اقه د نبی علیه السلام څادر د هغه کفن و وصیت یې کړی و کفن شو لیکن د حضور پاک مبارک عجزي وګوره په مدینه شریفه کې یو ښځه وه د هغې په عقل کې لږ فرق و داسې نیمه لیونۍ وه بوډۍ ښځه وه بوډۍ په کونټۍ به ګرځېده نبی علیه السلام له به راله وی راپاسه یو خبره درته کوم راپابسېد ولا وی نه لږ دې خوا شه داسې به بوتله لارې مینځ ته وي نبي علیه السلام به ورسره روان و چا ورته وې د الله رسوله دا بوډۍ ښځره لېونۍ ده او تا له هر وخت تکلیف درکوي او لارې ته دې بوځي له جومات نه دې وباسي وې خیر دی چې له دې سود وشي او دا خپه نه شي خیر دی که زه وکړېږم داسې ښکلې خشته خوی مزېدار هېڅ قسمه لويي کبر پکې نه و. یو صحابي فرمايي، وایي چې موږ به رالو نبي علیه السلام مجلس ته او ناشنا سړی به راغی، وایي هغه به دا نه پېژند چې دا پیغمبر دی، ولې ځکه نورو صحابو سره به یو شان په مجلس کې ناست و، چېرته په اوچته ګدۍ به نه و ناست، یو شان به ناست و چې تپوس به یې او پر پردیسي سړي نه کاوه، نو چا ته پته نه لګېده چې هغه د اخرې زمانې پیغمبر پکې څوک دی، په لاره به صحابو سره یو شان روان و. په مرګرتیا کې به یو شان روانو یو صحابي فرمای وی د جهاد په سفر د نبی علیہ السلام سره روانو وی د مو د پیغمبر علیہ السلام یو اسو شریک یو اوخو شریک وی چې د ما نمبر براغي نو نبی علیہ السلام به بر او خط ما به اوخ نیولیو او چې د نبی علیہ السلام نمبر براغي د اوخ نه به کوس شو پړې باغنی ولیو زبه په برسورو وی ما به ته چې د الله رسوله ته خدای ته سمره خوخه او سمره ګرانه ته مه کوزېږه، زه به دا پړی نیسم او زه به په دې ټوله لار پیاده سفر کوم. وې نه، ولې؟ ستا ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښ. داسې به د دې زمانې یو بادشاه و کې نبي علیه السلام خو د دنیا د بادشاهانو بادشاه و، د دنیا د پیغمبرانو پیغمبر و، د دنیا د رسولانو سردار و او کومه هستي ليکن دې نه اندازه ولګوی چې ملګرې به په اوښ سور او نبي عليه السلام مبارک به پړي نيولي او روان به وو. داسې عجزي، داسې انکسار، داسې تواضع، دومره پوټې کبر د دواړو جهانو په سردار کې نه وو. کور کې عائشې بي بي کره يو ځل نبي عليه السلام مبارک ناست وو. يو بله بي بي د حضرت زينب رضي الله عنها هغې په کاسه کې خوراک راولېږه پېغمبر علیه السلام نو دا بن خامخا د بلې بن سره خپه کېږي چې یو سره یي نو هغه وایي چې ما سره ده نو خوراک به زه ورکوم چې تا له دا خاوند درشي بیا ته پوه شه خوراک پوه شه نو عایشه بیبي پرې خپه شوه چې نبي علیه السلام زما کوټه کې دی او مه ورکوم ستا څه کار و چې تا کاسه راولېږله نو عائشې بي بي راغه د هغه وینځې لاس ته ټس ورکړ، نا کاسه په ځمکه پرېوته او ډوډۍ هم په ځمکه تس نس شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه یو ټکی ووت، غارت امکم، میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي؟ بیا یې داسې ونه کړل چې عایشې بي بي ته یې ونه ویل چې شابه دا ډوډۍ راغونډه کړه، شابه دا ټوټې راغونډې کړه یا یو څلور پنځه څپېړې. نه نه نه، داسې نه، ګوره عاجزی ته یې پخپله کېناست هغه ټوټو ته او د ټیکري هغه وړې وړې ډکرې یې راغونډې کړې او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه یې پخپله راغونډه کړه. حالانکه صحابه به ترې قربانېدل. ګنې بي بيانې هم وې دا نه چې ګنې يوې بي بي ته محتاج وو خلکو ته لوڼه ځارولې په خپل بعضې وخت کې زنانه راغلي دي او نبي علیه السلام ته پیشنګویي کړې ده چې د الله رسوله که دې خوښوي ما سره نکاح وکړه د خلکو مخکې خلکو به ځان ځارو چې موږ د نبي علیه السلام سره په جنت کې بي بیانې شو، دا زموږ لپاره فخر دی. په خپلو لاسو مبارکو ډوډۍ را غونډه کړه او ټیکري یې را غونډ کړل او بیا لاړ، د عایشې بي بي د کوټې نه یې بله کاسه را واخیسته، هغه وینځې له یې ورکړه، وې دا یو څه دا تا ماته کړه، د دې په بدل کې مې دا روغه کاسه وله ورکړه. دا د حضور پاک مبارک عاجزي وه. الله دې موږ کې عاجزي پیدا کړي. کبر او لويي څه شی دی؟ ابوجهل کبر وکړ، څه ترې جوړ شو؟ عتبه د مکې لوی سردار و او لوی کبرجن و، څه ترې جوړ شو؟ امیه د مکې لوی سردار و، کبرجن و، ابوجهل، دا وګوره دا لوی لوی سرداران د مکې، هغوی کبر وکړ، لویي یې وکړه، د بدر جنګ کې چې کله ختم شو، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي. وی نبی علیه السلام مبارک اعلان وکړ چې تاسو لړ شئ وګورئ چې هغه ابو جهل څه شو وی ما ورمنډه کړې لار کې مردار شوي د هغوی لاشونه مې لټول وی دې کې د ابو جهل لاش راووته لږه شان سا پکې وه لږه خبرې کولې شو نور لاس پې نه شو ړقولی وی مې چې تا ابو جهل یې وی او وی زه چه ته ماشوم وم او ده مانه یو سپیړه ایسته وه وی مې چه راشه خپل بدل خو ته واله وی په دی سینه وله وروختم او یو ټوپ مې پې ووه وی ماته وایی چه د پلانکې زویه څوک یې مې چه زه پلانکې یم وی دومره اوچته لوړه سینه بری د چا لیدی بل قبر ته ګوره وی ما ته وای چې زما د پلات او په عزا او په منات قسم یې خپل خدایانه یاد کړ چې په کومه ورځ د نبی علیه السلام مبارک نوم یې واغېش چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه روز مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي وی توره مې راوویسته او سر مې ترې پرې کړ او نبی علیہ السلام مبارک ته مې یوړو د الله رسول هذا راس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر اوس ګوره هغه څونه کبر وکړ ابو جهل او پیغمبر علیه السلام مبارک کبر نه کوي که بل سړی وی که نه ما غوندې نو د سر له به یې ولې یو څو لتې ورکړې وې او فوټبال به یې ته جوړ کړی ودرېږه یو څو لتې وله ورکړو، لږې لوبې خو پرې وکړو چې دې خبیث زموږ سره څونه ظلمونه کړي دي؟ نه، نه، نه، نبي علیه السلام مبارک هېڅ د هغه د هغه سر توهین ونه کړ، الله ته په سجده پرېوت او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. دا د حضور پاک مبارک عاجزي، هغه بلال چې عاجزي وکړه، هغه صهیب، هغه سلمان، چې دا عجزۍ والا خلک وو، عجزي وکړه، هغه ابوبکر صدیق، هغه عمر فاروق، هغه عثمان ذوالنورین، هغه علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم چې دوی عجزي وکړه، کبر یې ونه کړ، کومو کومو مقاماتو ته رب العالمین ورسول. نن یې نوم په څومره ښکلي صفت یادېږي. او د بدقسمتۍ نه چې چا له جرګه باندې لاړ شې هغه نور هم کبرجن شي هلکه شکر وباسه چې یو سړی تا له روغې له راغی چې یو مسلمان د له جوړه کوي دا ستا کور روغی نو خده سره کوي که بد کوي دا خو ښه کوي حاجي صاحب داسې ده که دا خو ښه کوي نو زه خو وایم چې دې وخت کې څوک چاله په جرګه لاړ کور ته دې دې یو لپه خاورې په دې سر واچي شکریه دې ادا کړي چې زه هم دومره شوم چې ما له څوک په جرګه رالل وی ما سره زیاتې شوې دي نو چې زیاتې در سره نه وې شوې تاله به څوک په جرګه درتلل دا خو زیاتې چا سره وشي نو هله وله په جرګه دي نو بعضې وخت زمونږ هم څوک جرګه نه مني خو مجبوره شو څوک هم بولي وی ما سره په جرګه دی ما بلکل وی سړی ګوره ډېر سخت دی مې زمړه کې بنو مینت زاری به ورته وکړو که ویې منله ستا کار به وشو که ویې نه منله موږ نه به څه یوسي وی نه ما ولا بل اوس خلک په جرګه بوتلی وو نو مې بیا وی هغوی ته یې وی چې که خدای او رسول راله په جرګه راولي بیا هم نه بیا هم نه کوم منم دا زمون کبر لوی خدای په جرګه ته دومره شوې خبیثه او رسول په جرګه او بعضی وایی یاره که دا ټول پیغمبران لاله په جرګه راشی نه یې منو هلکه تاسو به هم د اورېدلي که نه نه وایي که خدای راله په جرګه راشي نه یې منم ما وې وروره چې یو سړی خدای نه مني ملګري ته مې وې او رسولان نه مني مونږ خو د ډیران خزلي یو مونږ به څو مني بس دا خدای ته پرېږده دا ته خدای ته پرېږده چې خدای ورسره پوه شي اوس دا ته الله او د الله رسول ته پرې چې اوسې پته ولګي چې الله ورسره څه کوي دومره کبر دا خو خوند نه کوي یار موږ په څه کبر کوو بعضې سړی وایي داسې مړه که دا ټوله دنیا په جرګه راشي بیا هم نه منه که دا ټول مولیان په جرګه راشي بیا هم نه منه څه چل شوی دی ولې نه منې چې سخته در باندې راشي بیا ته ټوپونه وایې جرګو له منډې وایې که نه وایې ډېر لوی لوی خلک مې ولیدل، ګوره ډېر لوی لوی خلک، د دنیا لوی لوی خلک، هغه خلک چې هغه دنیا کې ترې خلک کړقي، خو چې پرې راشي که د هغوی هغه ژړاګانې مې درته ووایي نو هم به حیران شې بیا بیا موږ ته پته لګي هغه ژړا یاره خدای دې په او زه وایم موږ به سي او زموږ کبر به سي انسان به سي او د انسان کبر به سي انسان خو ډېران دی ډېران دا د چا د برکت دا زما د سرمن د برکت دا ستاره د سرمن د برکت بوی ته شروع شو ځکه نه ته یو درې څلور ورځې اوملام به او مجلس کې کېنه چې څوک در سره خوا کې ټینګ شي دا به سیم پوره کوي دا د مخ کې دا زمونږ د جمعه ته وګوره څونه نطفتن اول یو ګنده ساس کې نطفه چې انسان د وجود نه اوزي لامبي به په اودس هم کار نه کېږي. واخره جیفة اخر وخت کې څه شی دی؟ مرداره درنګه د چا ښکلی پلار چې مړ شي هغه پلار چې د عزت پلار و هغه زوی چې ده په غېږ ګرځاوه او ځان سره به یې یو ځای کاوه ځان یې نه جدا کاوه او چې دی مړ شي او جنازه به یې شپږ بجې وي نو شپې ته یې بیا ایسارول شي دا ولې یو شواروزی بندی سارول شي نه څښا کېږي وایي دا ډیران دی وی نه نه پام کوي وی دا خو ډیر عجیبه خشه دی صحابه غلی شو وی دا هغه شی دی چې د کم سیز د پاره یو مسلمان رور خپل رور وجنی پدې ستا غزیاتی خوراک پروت دی پدې ستا زړه جامه پرته ده پدې ستا ډوکی پراته دي دا هغه سیزونه دي چې یو مسلمان په بل مسلمان وجنی جامې لپاره مسلمان مسلمان وجني ډوډۍ لپاره مسلمان مسلمان وجني اډوکی لپاره مسلمان مسلمان وجني میوه لپاره مسلمان مسلمان وجني نو هغه سيزونه چې ستانه پالتو شو او سخا شو د ډیران لراله دا حقیقت دی نو یو ډیره د عبرت واقعه ده ډیره د عبرت یو بزر له سړی راغی وای مال وظیفه راک دا بزرګان نیکان خلک اولیاء دی له خلک راضي او چاته ذکر او اسکار خې د تزکیه د نفس سبقونه وته خې اوس خو زمانہ بل شان ده اوس خو خلک مریدان ځان له خپل ګوري هغه زمانہ کې به مریدان په پیرانو پسې ګرځېدل او مينتونه به کول وې مال است وظیفه راکا دې سړی کې لکبرو نو هغه پیر صاحب ورته وایي چې داسې کار دی چې ته لاړ شه او چې کوم شی د ځان نه درته ښکته ښکاره شو هغه راوړه د هغه مطلب و چې دی لږ اصلاح شي دی لاړ یو غریب سړی په لاره روان و د مټې ونیو وروره ته وځېږه ته خو زما نه بېکاره یې که نه مطلب یې دا و چې دا غریب دی دی وایي چې او نه دی به پیر صاحب له بوځم چې دا رانه بېکاره دی هغه ته مټ راښکوي ستا څه دی ووایي وایي نه ته زما نه بېکار تا نه پسه بېکاره یم. تر لا دې خوا چې یو روند یې ورته وو، چې دواړه سره ودرېدل، په پردو نو ورشو چې پته ولګي چې ته بېکاره یې او که زه بېکاره یم. نو هغه پوه شو چې یاره وایي که سړی غریب دی او جامه یې شلېدلې ده، خو په صحت رندست دی، که خان وښې لاس راکړه چې څه لوبې به راباندې کوي. وایي ښځه به ټیک ده، وایي ته څه ښې. بل سړی یې د مټه ونیو، هغه یې راښکه او ورته لږ کمزوری ښکاره شو، یاره وروره ته خو د ما نه بېکاره یې که نه؟ هغه هم ورته رمبی اوچت کړ، څه دې وویل؟ اوس دله دا کپره دوه ځایه کړ بس دی ته غلی غوندې روان شو بل سړي له په مخه ورغی هم ورته ځان نه لږ کمزوری ښکاره شو یاره وره ته خو زما نه لږ یو سړي دی بوځم دا اقرار به وکړي که نه چې ته زما نه بېکار یې هغه هم ورته نېغ نېغ کتل وایي څه دی ووایي اوس د زوړ قندار ته ورسو برابر دی که بس سړی پوه شو عقل ذهن لا او واقعي که مال زما زیات دی د بل کم دی خو په صحت رانه هغه ښه دی په عقل به رانه بل ښه وي په شکل به رانه بل ښه وي په مسلمانۍ او په ایمان به رانه بل ښه وي یو ګندګي راواغېسته او په ټیکري د پاسه یې کېښوده وې دا خو بېکاره شی دی که نه ورېږه دا پیر صاحب لړوم چې دا شی رانه لاندې شی دی خراب انسان ته الله تعالی عقل ښيي وایي هغه ګندګي ورته الله ګویا کړه چې ای انسانه! ته څه وایې چې زه ستا نه خراب شوی یم، ستا نه بېکاره یم؟ زه د غنم دانه وم، د غنم او ستا، ای انسان، تا په لاس کې یوړم، ځمکه دې راته ښه خشته ښکلې جوړه کړه او په هغې کې دې وکرلم او ما ته به دې اوبه اچولې او زما خدمت به دې کاوه. او ډېر لوی په قدر او په عزت باندې لوی شوم، نورې دانې مې ونیولې، بیا تا لو کړم، بیا دې رانه دانې وویستلې، درمن ته دې یوړم، پوکي به دې راله راکول، پوکي دونه دې زما قدر کاوه، بیا دې جرندې له یوړم، اوړه دې کړم، بیا دې رانه ډوډۍ پخه کړه او چې دې خوړم نو ښکلولم به دې، واقعي ډوډۍ بنده چې په ځمکه پرېږدي ښکلې کړي، نو ډېر د عزت وم، په ټوکړه کې نې نغښتې وم چې سړه نه شي، او ډېر په مینه دې ځان ځان ته نږدې کړم نو ډېر د عزت شی وم، ډېر د قدر شی وم، خو چې ستا دې مبارکې خېټې ته ورننوتم نو دا شی رانه جوړ شو. که دې کارخانې ته نه وې ننوتی نو ډېر د عزت وم، د ښکلولم ښکلولم به دې، چې ستا خېټې ته ننوتم نو دا اوس زه خراب شوم او که دا نقصان ستا د دې کارخانې دی. ګندګي یې وغورځوله، راغی غخپل پیر صیب ته، وې صیب! وګرځېدم، زما نه په دې ټوله دنیا کې کمزوری او بېکاره انسان بل نشته دی، بلکې بېکاره شی رانه بل نشته، وې اوس د دې جوګه شو چې یو دوه درې څیزونه درته وسوخېږم. نو قرآن کې الله وایي، ولا تمش فی الارض مرحا، ای انسانه! په ځمکه چې روان یې خپې ځان پسې مه راکاږه د کبر نه، که ته ډېر هم خپې راکاږې خلک ترې پرېشانه وي، سخابین ترې ځي، دا انسان به هم کبر کوي، دی به هم لویي کوي، دی به هم وي چې یم خو زه یم زه به نه وی وی شیطان ته چا وی نصیحت راته وکړه وی ښه داسې وی داسې مه وایه چې زه یم زه یم لفظ به نه وی که داسې دی ووی چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم که داسې دی ووی چې زه یم زه داسې به شې شیطان ته لکه چې زه یم زه چې څنګه یم داسې به درنه جوړېږي ولې اسرائیل علیه السلام ته ای ابلیسه دا سجده دې کوم ځای ولګوله پته راته ولګېده؟ وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته دې خوارچې سجده ولګوله وی توبه توبه توبه خطا شوم خطا شوم هغه د مرګ په وخت کې دا د هغه قبر د هغه لوی لوی چا سره خوند کوي زما وروڼو وایې الله سره نه وله بیماري راځي نه ستړیتوب راځي نه لوږه راځي نه تکلیف شته نه خوب شته نه ډوډی خوراک شته او نه څه بل څه خراب صفت کوم چې د الله د مبارک ذات سره نه ښاییږي خراب صفتونه د هغې نه الله پاک دی هغې ذات له لویي پکار مونږ به څه یو زمونږ لویي به څه انسان به څه یو د انسان لویي به څه ځان به دې ساتې د کبر یو نښه داره چې دا پنسې خلک د ګیټو نه ښکته ځان پسې راکاږي دا ګور ځان پوه کې په دې مسله دا کبر دې کبر پنسې به د ګیټو نه نه ښکته کې که د ګیټو نه دې ښکته کړې دا کبر دې لوی دا نبی علیہ السلام فرمایي چې د ګیټو نه کمې پیسې ښکته یې ځای اور دی ها ښځې به پنسې د ګیټو نه ښکته کوي د ښځې پنسې چې څومره ښکته چې خاورو سره نه لګي او د ګیټو نه ښکته چې دا قدمونه یې پټي دویم کبر څه دی پلاره چې دې په مسلمان سلام نه اچي دا هم کبر دی دا لویي ده په مسلمان به سلام اچي دا عاجزي ده دریم کبر څه دی بل مسلمان ته به سپک نه ګورې که مسلمان ته دې سپک وکتل دا کبر دی د مسلمان بیزتی کول دا کبر دی مسلمان پورې خندا کول دا کبر دی مسلمان کې شرم راستل دا کبر دی مسلمان ته پیغور ورکول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځل پلار روانو یو ډیر بد شکل سپیو اوه هو ویډې ښه شکل دی اسپې وته الله گویا ک اسپې په امام صاحب توبه وباسه حیران شو سپې خبرې کوي وی توبه ما ځان لنه جوړ کړی دا ما الله جوړ کړی که زما خوښه وي نو ما به ځان سپی پیدا کو واقعي چې خلک وایي چې دا کوټه خرابه جوړه شوې ده نو دا چا ته نسبت کوي دا د چا دغه بدی مونږ وایو ګلکار کنه چې موږ کوټه خرابه جوړه شوې ده نو دا کوټې دا بد د چا بد دي د جوړونکي د ګل کار نو چې ته وې مړه دا څه بد شکل انسان دی نو دا خو تا جوړونکي ته نسبت وکړ جوړونکي خو الله دی مړه ته څه ښه شکل دی دا شکل د ځان نه جوړ کړی دا ول الله جوړ کړی پام کوی ګوره پیغور به نه کوی چاته که چاته هم پیغور وکړه دا کبر دی په دې الله خپه کېږي بغض به نه کې حسد به نه کوې دا کبر دې په دې الله خپه کېږي په لاره چې ځان پسې به خپې نه راکاږې فشار به نه وباسې مټې به نه وې دا کبر دی دا لویي ده د دې لویې نه به ځان ساتې الله تعالی دې موږ د کبر نه وساتي او پروردګار دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفت او عاجزي حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې روان خو په ژبه يې د الله نوم چلېده، په زړه کې يې د الله نوم چلېده، الله الله والا و. وي چې هغه زوړ حالت ته مې وکتل او دې اوس حالت ته مې وکتل، ژړا راله راځي. ژړا په دې نه چې د فقيرۍ ژوند ولې تېرېږي، د خوشحالۍ نه ژړا دوک یا الله مونږ د هر قسمه افتونو مصیبتونو تکالیفو نه پامن کې استاد الله دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د دواړو جهانو د شر او د مصیبتونو نه د بیمارو تکلیفونو نه پامن کې استاد پروردګار چې څومره مریضان دي په هسپتالونو کې یا په کورونو کې الله ته ولا شفا ورکړي الله تعالی قرضدار د قرضونو نه خلاص کړي زموږ د ټولو مسلمانانو دا حلال رزق نصیب کړي پروردګار چې چاته څه قسم غم او مصیبت پیښ دی دا غم او مصیبت نه په خوشاله خلاص کړي او الله تعالی چاته چې څه پریشانې دي پریشانې ول په خوشاله بدلې کته یو یو بل سره دښمنه روان دي هغه وله په روغو باندې بدله کړي یا الله زمونږ په زړونو کې عاجزي واچوي الله د کبر نه مو ساتي الله د لويۍ نه مو ساتي او که زمونږ په زړونو کې څه کبر او لويي راغلي الله د هغې بخښنه غواړو ته راته بخښنه وکړي یا الله چې د چا څه قسمه د زړه حاجت دی شریعت سره موافق پروردګاره حاجت ورله پوره کړي الله مونږ ټول یو حاجت لرو او هغې کې تاته محتاج یو. هغه حاجت هم دا دی چه الله خاتمه هم بالایمان کړي او اخر وخت کي هم په خولي دا کلمه نصیب کړي چه لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صیب په دې دو سو باره نمبر کیسټ کې تاسو د تکبر بیان واوریده، دا کیسټ به تاسو ته الجنیت اکیډمي اینډ ریکارډنګ سنټر محله عیسی خیل، ضیا مارکیټ، نیو روډ، مینګوره سوات کې د قاري محمد اقبال سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو جمله کیسټې به هم تاسو له د دي دوکان نه تر لاسه کیدی شي خصوصا د جمیعت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغي جماعت د اکابرینو د تقریرونو کیسټې.